بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد د موز او د جمع د پاره چې اقامت شروع شي نو مقتدیانو له صفونو کې ودرېدل جایز او مشروع دي په صحیح سری احادیثو کې بیا د دې سمعین حد نه راغلی چې د اقامت د معین لفظ سره دې په صف کې ودرېدل واجب وي او د هغې نه مخکې والې رستوالې دې نه وي په کار د دې وجې نه د اهل علمو په دې کې مختلف اقوال دي بعضې وایي چې د اقامت د اول او د ابتدا سره به مقتدیان په صفونو کې ودرېږي بعضې دا ذکر کړي چې د قد قامت الصلاة سره او بعضې سلف وایي چې د حي علی الفلاح سره خو په دې اقوالو او په دې تعین باندې څه دلیل نشته دومره وخت کافی دی چې مقتدیان په هغې کې صفونه درست کړي صفونه برابر کړي دا چې کله امام په جماعت کې دننه وي او که امام لا جماعت نه لي را دننه شوی نو بیا حکم د شریعت دا دی سنت طریقه دا ده چې مقتدیان به تر هغې پورې په صفونو کې نه ودرېږي تر دې چې امام وګوري اګر که اقامت شروع وي حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني کله چې اقامت شروع شي د مزد لپاره نو تر هغې تاسو صفونو کې مه ودرېږئ تر دې چې ما ووینئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د کور نه مسجد له راووتو نو صحابه کرامو به په صفونو کې قیام وکړو، په صفونو کې به ودرېدل. امام به تر هغې پورې تکبیر نه وایي تر دې چې اقامت ختم شي او د هغې نه وروسته مقتدیانو له د صفونو سیده کولو برابرولو حکم وکړي. که د اقامت ختمېدو نه مخکې مخکې امام تکبیر وی موزي شروع کو نو دا موس خو صحیح دی خو د سنت مخالفت وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه دا و چې د اقامت ختمېدو نه پس به د صفونو برابرولو حکم کولو حدیث د ابو داود په اسناد حسن سره راغلی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون صفونه برابرول کله چې به موږ موز له صفونو کې ودرېدو چې کله به صفونه سیده شول مونږ به برابر شو نو بیا به موږ د پاره تکبیر وي الله اکبر به وي امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې په صحیح سند باندې د عمر او د عثمان رضی الله عنهما نه نقل کړي چې هغه یې کسان مقرر کړي د صفونو سیده کولو د پاره چې کله به خبر ورلو شو چې ان الصفوف قد استوت صفونه برابر شول نو بیا به الله اکبر وی موږ به شروع کو د موږ د پاره د نیت دا فرض دی او شرط دی د صحت الصلاه د پاره د نیت نه بغیر موږ نه صحیح کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د متفق علیه بخاری او مسلم حدیث دی انما الاعمال بالنیات د عملونو دار و مدار د هغې قبلېدل دا په نیتونو باندې دي. د دې وجې نه اهل علم وایي النیت تجارت العلماء دا نیت د علماو تجارت دی مقصد او مطلب دا دی چې په لږو عملونو باندې هغه ډېر اجرونه حاصلوي په یو عمل کې مختلف نیتونه کوي نو مختلفو نیتونو باندې الله رب العالمین ګڼ اجرونه ورکوي بیا د دې نیت د پاره محل چې د زړه دی د زړه اراده لا د زړه قصد لا نیت وای په خله باندې د دې الفاظ ویل دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم او د تابعین او د دین د مشرانو نه دی ثابت د دې وجنه اهل علم د بدعت ویلي چې په خوله باندې څوک نیت وي او د نیت الفاظ وي په موس کې قبله طرف له مخ کول دام فرض دي د موس د صحیح والی د پاره شرط نه دینه بغیر موس نه صحیح کیږي دا خبره په تواتر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده بلکې حکم کړه حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی حديث د مسيء الصلاة کي چي نبي صلی الله عليه وسلم ورله ويلي وو، اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة، کله چي ته مونځ له ودريږې نو قبلې طرف له مخ کوه، بيا که د قبلي د طرف نه څوک له غونتې مائل شو، يو طرف له يا بل طرف له کوږ شو، نو په دې کي هم څه حرج نشته جائز دي. د عمر رضی الله عنه موقوف روایت په ترمذی کې راغلی ما بین المشرق والمغرب قبله د مشرق او د مغرب په منځ کې قبله ده دا حکم د مدینه والو د پاره دی ځکه مدینه منوره کې قبله د جنوب په طرف ده د مشرق او د مغرب په مابین کې راځي نو د مشرق او مغرب په منځ کې چې څوک ولاړی کلک دی کوګم شو نو موزي صحیح دی دا د لپاره قبله ده دارنګ قیام او ادریدل په موس کې فرض دي په اجماع د اهل علم سره د الله رب العالمین حکم دی وقومو لله قانتین الله له عاجزۍ سره ودرېږي بیا کله چې امام د عذر په بنا باندې موس پناسته کوي نو آیا مقتدیان به د پسې ودرېږي که پناسته به موس کوي دا د اهل علم او محدثینو په منځ کې اختلافي مسله ده خو غوره او راجح قول د اکثر علماو دا دی چې کله امام د څه عذر په بنا باندې موس په ناسته کوي نو مقتدیان بور پسې کینی نه بلکې دی به ودرېږي امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الموت کې چې کله لمونځ کولو نو هغوی د ودرېدو وس او طاقت نه لرلو، په ناسته یې لمونځ کړی و، صحابه کرام ورپسې ولاړ وو، هغوی له یې دا حکم نه و کړی چې ما پسې تاسو کېنئ. او که یو انسان په سفر کې په سورلۍ باندې لمونځ کوي نو دا هم جایز دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سفر کې په سورلۍ باندې لمونځ کولو چې کوم طرف له به یې مخ و. بیمار او معذور سړی له په ناسته باندې مونځ جایز دی حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه په صحیح بخاری کې راغلی دی فرمایي كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زه د بواسیرو بیمار وم نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو ما لا غي حکم کو صلی قائمه فإن لم تستطع فقاعده فإن لم تستطع فعلى جنب ته موس په ولاړه کوه که په ولاړه دی وسه او طاقت نینو په ناسته کوه که په ناستم نشي کول نو بیا په پروت او په اړخ کوه نفل خو انسان لدا جایز دي که په ولاړه کوي او که په ناسته خو که په ناسته باندې کوي نیم اجر بوله ملاويږي او که په پروت کوي ډډې والی نو بیا به ورله د دې ناستې نیم اجر ملاويږي لکه حدیث د بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې پناسته باندې موس کوي نو دله د قائم نیم اجر ده د ادریدونکي او په پروت باندې چې څوک کوي نو دله دا غناس نیم اجر ملاويږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا و، هغوی به که نفل په ناسته باندې هم کول نو پوره اجر به ورله ملاوېدو. هذا والله تعالی اعلم.